په ګریوان کې د سر کښته کمومینه د نشای چې غافله یې له دینه په ګریوان کې د سر کښته کمومینه د نشای چې غافله درنو اوریدونکو اوس هم ستاسو پام راړو د الحاج مولوي عبدالهادي حماد صاحب یو اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر شیبو را سره مل واوسئ دا پیغام د ذوالجلال دی ډېر سپېڅلی ستر استازی محمد مونږ ته راوړي و انسانانو ته ژوند ورکړی دی او انسانانو ته یې ډول ډول نعمتونه په خپل ژوندانه کې ورکړي دي او بیا یې انسان مکلف ګرځولی دی چې د هغه اسباب و وسایلو څخه کار واخلي کم چې الله عز وجل و انسانانو ته ورکړي دي لکه لاسونه پښې سر سترګې فکر وهل دا ټوله د الله جل جلاله د عبادت او بندګۍ لپاره مصرف کی مګر انسانان دوه ډوله دي ځینې انسانان داسې دي چې هغه اسباب چې الله ورکړي دي هغه ټوله د دنیا او د آخرت د ګټو لپاره استعمال کړي لاسونه او پښې سر او سترګې او د بدن ټول غړي په پوره زور او طاقت سره د دې لپاره استعمال کړي چې د خپل ځان لپاره حلال رزق او روزي پیدا کړي او همدا ډول دغه اسباب او وسایل په کار واچوي چې د الله عبادت و بندګي وکړي لمونځ وکړي روژه ونیسي حج وکړي او د الله د رضا لپاره نور نیک کارونه وکړي لکه نفلونه کول د نورو مسلمانانو کمزورو مسلمانانو سره د لاسو د پښو کمک د پیسو کمک او داسې نور دغه انسانان کمالدار انسانان دي او ځینې بیا هغه انسانان دي چې دغه اسباب و وسائل چې الله ورکړي دي دا په کار وانه چوي بلکې دغه اسباب و وسائل یوازې او یوازې پر عبسو کارونو او پر عبسو وختونو باندې تیر کړي د دنیا یا د حلال رزق ګټلو لپاره څه نه کوي بلکې ټوله ورځ ټوله شپه پر عبسو مجلسونو باندې تیروي یا ئې پر خو و پر خوراک باندې تېروي کم هغه اسباب و وسائل چې دی په هغه باندې د دنیا حلال رزق ګټلی سي هغه په کار نه اچي همدا ډول د الله د عبادت د پاره دغه اسباب و وسائل په کار نه اچي دغه انسان ته نو غافل انسان ویل کیږي غافل غفلت کوونکی انسان د دنیا د ژوند د ضروراتو په اړه هم دا سړی غفلت کوي پکار دا ده چې دی د بل چا احتیاج کوي هغه اسباب چې الله ورکړي دي هغه په کار واچوي یوه پاکه روزي لاسته راوړي ځکه دنیا د سببونو ځای دی الله رزق ورکوي ټولو انسانانو ته مګر که چیرې یو سړی په کوټه ننوځي او دروازه په ځان پسې وتړي وای الله ما ته د اسمانه څخه ډوډۍ را اصلي داسې نسي کېدلی د الله قانون داسې نه دی الله و خپلو بندګانو ته اسباب و وسایل ورکړي دي او دا ورته وایي چې ته دغه اسباب و وسایل په کار واچوه زه بیا رزق او روزې درکوم دغه اسباب و وسایل چې الله و خپلو بندګانو ته ورکړي دي دا په کار نه اچي بس دغسې ناست دغسې ورځ تېروي وای الله مهربانه دی الله به رزق راکړي دا غافل انسان دی غفلت کوونکی انسان دی او عبادت هم نه کوي شیطان دا په زړه کې وراچولي وایي الله زما عبادت ته څه اړتیا لري که ګناه کوي وایي الله غفور رحیم دی دا غفلت چې د یو چا په وجود کې پیدا سي دغه بیکاری چې د یو چا په وجود کې پیدا سي دغه بیکاره انسان دغه غافل انسان دا انسان نو د دنیا او د آخرت دواړو تاواني دي د دنیا ګټې به یې هم د لاسه ورکړې وي په دنیا او په ژوندانه کې به هم یو داسې انسان وي چې هغه به د بل محتاج وي که یو چا یو څه ورسره وکړل په بها و نعمه کې ورسره ونه کړل نو دی به د هغه د احتیاجونو سره سره وي او همدا ډول د الله جل جلاله د دربار څخه به هم لرې وي ځکه د خو جمعه ته راتګ د لاسه نه کیږي کله چې د جماعت وخت دی پر بانډار باندې وخت تېروي کله چې د اذان وخت سي د لمانځه وخت سي د جمعې وخت سي دی پر نورو کارونو باندې وخت تېروي دا انسان غافل انسان دی دا ډېر بدبخت انسان دی نو یو کتاب لیکي وایي دغه غفلت چې د یو چا په وجود کې وي یوه خبره سته چې تاسو ورته متوجه یاست هغه دا چې یو څوک که راولاړ سوی د دنیا د کارونو څخه غافله سوی وي او د آخرت د کارونو څخه غافله سوی نه وي دا نیک انسان دی دا د خپل اسباب و وسایل ټوله د الله د رضا لپاره په کار کړي دا نیک انسان دی هغه انسان غافل انسان دی د هغه چا سره غفلت دی چې هغه د دنیا او د آخرت دواړو کارونو څخه غافل وي یا خو د دنیا د کارونو څخه غافل نه وي یوازې د آخرت د کارونو څخه غافل وي دې ته غافل انسان ویل کېږي دغه غفلت چې د یو چا په وجود کې وي دا د انسان نعمت زائلوي کم نعمت چې الله د ته ورکړی دی کتاب لیکي وای دا الله د ده څخه بیایي او دغه غفلت چې د ده په وجود کې سته دا حسد زیاتوي پښېماني زیاتوي همدا ډول دغه حسد چې د یو چا په وجود کې وي ګناه ډېروي د دنیا او د آخرت توانې یې جوړوي یو چا د یو بزرګ انسان څخه د الله د یو دوست څخه پوښتنه وکړل چې په دنیا کې ډېر غټ حسرت او غم د چی شي دی هغه بزرګ انسان په جواب کې ورته وویل چې په دنیا کې ډېر غټ غم او حسرت د غفلت دی چې د یو چا سره غفلت موجود وي د دغه غفلت په نتیجه کې د ده څخه څه کارونه تیر شي بارنو ډېر افسوس او ارمان کوي وایي ما خو اسباب و وسایل درلوده مګر یوازې د غفلت په وجه باندې زما څخه دغه نعمت زایل شو دا ډېر غټ غم او حسرت دی غفلت دې ته وایي چې اسباب او وسایل لرم مګر په کار یې نه اچوم یو کتاب لیکلی دی وایي ځینې خلک غافله انسانان وي مګر خپله د غفلت خبره نه مني په خوله باندې یو څه دعوه کوي او په باطن کې یې بل رقم دعوه وي لکه زموږ خلک چې درې دعوې کوي درې سره یې باطلې دي یوه دعوه دا کوي وایي موږ د الله بندګان یو مګر درواغ وایي د الله بندګي یې پر ځان نه ده منلې د الله بنده د الله بندګي کول دې ته ویل کیږي چې الله څه ورته امر کړي وي هغه کوي او چې الله څه ځینې منع کړي وي هغه نه کوي دې ته د الله بندګي ویل کېږي مګر زموږ خلک آزاد ژوند کوي څه چې زړه ورته وویل هغه کوي که زړه دا ورته وویل چې نن جماعت ته مه ځه دی نه ځي که زړه ورته وویل چې جماعت ته ولاړ سه ځي که زړه ورته وویل چې درواغ وایه درواغ وایي که زړه ورته وویل چې درواغ مه وایه نه وایي هېڅکله د الله سره دا مشوره نه کوي چې الله ته درواغ تا منع کړي دي زه نه وایم ای الله تا خو جمعه ته تګ لازم ګرځول دي زه خامخا ځم څه دي چې زما زړه وایي چې مه ځه او که یو بل ناروا کار مخته راسي هغه نه کیږي په دې وجه باندې چې زه خو د الله بنده یم د الله غلام یم د الله بندګي کوم دعوه دا کوي چې موږ د الله بندگان یو مګر درواغ وایي د داسې چا په ډول ژوند کوي لکه یو آزاد انسان هر څه چې زړه ورته وویل هغه کوي دوهمه دعوه دا کی وای الله زموږ رازق دی مګر بیا هم په دې دعوه کې درواغ وایي دومره زحمتونه په پیسو ګټلو پسې باسي لکه دی چې د رزق ټیکهدار وي د رزق ذمهوار وي د جماعت لمانځه ته تغییر رسوي وایي زه رزق ګټم د جماعت په لمانځه کې یا په هر لمانځه کې د لمانځه کولو په جریان کې د دنیا فکرونه وهي د پیسو وهلو فکرونه وهي او دا وایې چې زما رزق الله راکوي نو چې تا ته الله رزق درله درکولی نو تا به د الله هغه فرضي لمونځ په ډېر ښه کیفیت باندې کولی په داسې ډول به دې کولی چې ته د دنیا هیڅ کار ته ورته فارغه نه وایې بلکې د دنیا هر کار به دې ورته پرېښولی داسې نه چې لمونځ و کار ته پرېږدې بلکې کار به دې لمانځه ته پرېښولی په پیسو ګټلو کې دا خلک یو د بل سره چلونه کوي نو که چیرې ستا پر الله باندې عقیده یې نو ته ولې چاته چل و چمبازي کوې دا زموږ خلک یې نبویداري بولي او که چیرې ستا دا عقیده وایي چې الله عز وجل ما ته رزق راکوي نو په کاروبار کې به دې درواغ نه ویلی په کاروبار کې به دې چاته دوکه نه ورکولی او په کاروبار کې به یو مسلمان نه خطا ایستلی نو خو معلومدار ستا دا فکر دی چې ما په خپله به ادارې باندې که یو څه لاسته راوړل ډېر ښه که نه نو الله ما ته رزق نه راکوي دا خبره د منلو نه ده چې دی وایي ما ته الله رزق راکوي مګر کار داسې داسې چا کوي لکه د رزق ذمهواره چې دی وي او درېیمه دعوه دا ده چې دی دعوه کوي وایي موږ د دنیا څخه مړه کېدونکي یو څو شپې ژوند دی اخر به مرو په دې دعوه کې هم درواغ وایي داسې کارونه دا خلک کوي لکه دی چې د ابد لپاره موجود وي که یو سړی اتیاو کالو ته رسېدلی پنځه اتیاو کالو ته رسېدلی نویو کالو ته رسېدلی بیا هم په په زړه کښې دومره د پیسو محبت وي لکه د دې چې نوي کاله نور عمر هم پاته وي یو سړی که د خپل ژوندانه ټول رزق روزي لري بیا هم هڅې او کوشش پسې کوي چې څه نورې وګټم یو څه لاسته راوړنې نورې وکم نو که چیرې دا خبره د یو چا رښتیا وي دا دعوه یې رښتیا وي چې زه حتما مرم نو پر دومره ګټه او پر دومره پیسو باندې به اکتفا کولای چی دده په ژوندانه کی بس وای داسی به نه کولای چی دا تر لمسی و تر کړوسی نه څه خلاصولی بیا هم د پیسو نور کوشش کی دا دعوا هم د خلکو درواغ ده چې موږ یې پنځه شپې مرو پر دې باندې باور نه لري حقیقت خو د هغسې ده چې انسانان ټول مري هېڅ چاره نسته چې مړه نه سي اما دا چې دی وایي موږ پر دې باور لرو باور نه لري ځکه داسې کارونه کوي چې هغه د ابد ژوندانه لپاره وي و دې کارونو ته دغه د خولې دعوا په باطن کې یو ډول په خوله بل ډول دا هم غفلت دی چې دا دعوا کوم چې زه د الله بنده یم مګر ته غافل انسان یې ستا په زړه وجود کې غفلت پروت دی د الله بندګي نه کوې یوازې د بې پروایي څخه د الله بندګي در څخه فاته ده د غفلت څخه د الله بندګي درته پاته ده د دې غفلت په وجه باندې به بیا تاسو ته داسې حسرت او افسوس پیښیږي چې د هغه علاج به بیا نه وي تر هر ډول غم به د دې غم ډېر لوی وي او په خوله باندې چې څوک دا دعوه کوي چې ما ته الله رزق راکوي مګر بیا باور نه پر لري خپل پرزور توان په کار اچي د الله نافرمانی کی د الله حکم ماتی غلا کی ناروا کی دوکه کی مسلمان زیری خطاباسی خو یو څه لاس راوړي دا غفلت دی چې د ده زړه د الله د رزق ورکولو څخه غافله دی د دې باور څخه غافله دی چې الله ماته رزق راکوي که چیرې د مسلمان په زړه کې دا ټینګ باور وي چې الله ما ته رزق راکوي نو بیا خو مسلمان نه دوکه کوي وایي الله رزق راکوي د رزق ذمهواري مې د الله سره ده نو زه ولې حرام وخورم ولې بل مسلمان زهیر کم ولې بل مسلمان د خپل حق څخه بې برخې کم تاسو وګورئ چې یو سړی راولاړېږي د یو بل مسلمان څخه په دوکه او په چل باندې مال اخلي په دې کې څو ګناوې دي یوه ګناه یې دا ده چې دی پر الله بې اعتماده دی چې الله ما ته رزق نه راکوي په دې خاطر باندې زه دا سړي سره چل کوم که چل ونه کړم پیسې نه سم ګټلی چې پیسې مې ونه ګټلې نو ما ته څوک راکړي نو ده که باور ولري چې الله یې ما ته راکوي نو بیا خو دا سړي سره چل نه کوي د الله پر نه رزق کولو باندې باور دی یوه ګناه دا ده که درواغ ووایي په کاروبار په سودا کې که چلو دوکه وکړي که بدل شی په ښه شي باندې تیر کړي یوه دوکه ده یوه ګناه ده بله ګناه یې دا ده چې دا سړی پر تقدیر عقیده نه لري د تقدیر خبره خو داسې ده که چیرې ستا په تقدیر کې یو څه لیکلي وي چې د دنیا ټول قوتونه سره یو ځای سي ستا د حق څخه څوک پیسې نسي ځایلولی که ستا په تقدیر کې نه وي لیکلي که د دنیا ټول قوتونه سره یو ځای سي تا ته یې درکولی نه سي نو ته پر د الله عز وجل د تقدیر پر مسله باندې اعتماد نه لرې چې دوکه او چل کوې په خپله فکر په خپله بیداري باندې مال لاسته راوړې درېیمه ګناه دا ده چې ته مسلمان ازاره یې د مسلمان زهیرېدل څومره لو ګناه ده امام کرخی رحمت الله علیه فرمایی وای در نزد ما گناه کبیره از مردم ازاری نیست زما په نیز زما په آند فکر تر مردم ازاری تر خلکو زیرولو ډېره لویه ګناه نسته ته یو مسلمان زیرې او څلورمه ګناه دې دا ده چې ته حرام مال خورې ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تاسو مالونه په خپل منځو کې په باطله ناروا حرامه طریقه سره مخوري دا د الله عز وجل ارشاد دی ته حرام مال خوره پنځمه ګناه دې دا ده چې ته راولاړېږې یو مسلمان ورور چې الله یو اعطا ورکړې ده یو مال یې ورکړی دی ته هغه کس د دغه مال او د خپل حق څخه بې برخې کوې ولې دا ظلم ورسره کوې ولې دا ناروا ورسره کوې چې هغه د خپل حق څخه بې برخې کوې ګورې دا یوه ګناه څومره ګناوې پکښې رانغښتې دي نو په دې وجه باندې غفلت نه دی په کار په دې موضوع کې ځکه غفلت هغه لوی مصیبت دی چې د هغه په وجه باندې چې کم غم او حسرت انسان ته پیښیږي د هغه په ډول باندې بل لوی غم او حسرت بیا انسان ته نه راځي او که چیرې ته دا وایه چې زه په پټه باندې دغه کارونه کوم که کارونه په پټه کوئ که یې په ښکاره کوئ، د باندې یې کوئ که دننه کوئ، د خلکو په ښکاره یې کوئ که د خلکو په حضور کې کوئ، په ټولو کارونو باندې الله علم لري. هیڅ ذره شی د انسان د الله عز وجل د علم څخه نه پټېدلی سي او نه پټ سوي دي. بلکې ټول کارونه چې یو انسان یې کوي هغه د انسان په عملنامه کې لیکل سوي دي. کله چې د قامت ورځ راسي ده ته به خپل لامنامه وله ورکول سي د دنیا هر څه عملونه چې ده کړي دي لږ دي که ډېر دي خیر دي او که شر دي ټوله به پکښې لیکل سوي دي نو همدا وجه ده چې الله جل جلاله و انسانانو ته وایي وایي واتقوا الله د الله څخه وبېرېږئ که چیرې په خپل خیر باندې پوهېږئ د خپل ځان په خیر باندې خوشحاله یاست نو د الله څخه وبېرېږئ ځکه الله ستاسو خدای دی ستاسو پالونکی روزونکی دی ستاسو ژوندی کوونکی او مړ کوونکی دی او الله داسې ذات دی چې ستاسو په هر کار باندې خبر دی نو چې خبر دی نو بیا که چیرې تاسو بد عملونه کول د عذابونو سره به مخ او که مو نیک کارونه کول نو دونه زورور ذات چې وي او دومره احسان کوونکی ذات چې وي هغه نور احسان هم د انسان سره کوي د خپل بنده سره نور احسانونه هم کوي ځکه الله په ښکاره فرمایلي دي ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم فان عذابي لشدید که چیرې تاسو شکرګزاره بندگان جوړ سئ الله وایي زه به دا نعمتونه نور هم در زیات کړم او که چیرې نافرمانه بندگان جوړ سي ناشکري وکړي نو الله جل جلاله فرمایي وایي فان عذابي لشدید زما عذاب بیا ډېر سخت دی نو د الله عز وجل عذاب داسې عذاب دی چې بیا نه څوک د دا عذاب څخه بل څوک خلاصولی سي او نه یو داسې قدرت سته چې د دې عذاب مخه ونیسي بیا به حتما په هغه وخت کې انسان په دې عذاب کې لویږي او که چیرې یو څوک د الله بندګي وکړي نو الله جل جلاله د هغه سره محبت کوي ځکه په یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي کم څوک چې زما اطاعت وکړي زه د هغه خبره منم دعا یې قبلوم او کم څوک چې زما سره محبت کوي زه به هغه خپل محبوب ګرځوم زه به هم د هغه سره محبت کوم او څوک چې زما څخه یو څه غواړي زه به ورکړه ورکوم هر څه چې زما څخه وغواړي الله وایي زه ورکوم د الله دربار ډېر لوی دی د الله جل وعلا خزانې بیخي ډېرې دي الله وایي وایي تاسو به په غوښتلو ستړي سئ خو زه په ورکولو باندې نه ستړی کېږم او ولې ځکه د الله عز وجل په ورکړه سره د الله له درباره څخه هیڅ نه کمیږي نه الله ته ګټه رسیږي نه الله ته تاوان رسیږي په یو کتاب کې لیکلي دي و یو وخت یو ډیر بدکاره بدعمله انسان وفات سو د وفات نه وروسته هغه سړی خلکو په قبر کې نه شخاوه تکفین او تجهیز یې نه کاوه ځکه د ده په بدعملۍ باندې خبر وه نو په دې وجه باندې د ده په جنازه کې هم ګډون نه کاوه ځکه په تېرو زمانو کې دا د اسلام قوت یو څه زیات و خو نن دا د اسلام قوت ورځ تر بلې کمیږي ځکه چې هر څومره ګناهګار او بدکار وي په هغه اندازه باندې خلک ډېر جنازې ته ورځي څومره چې یو سړی ډېر حرامخور وي یو سړی ډېر ګناهګار وي ګمراه وي کافر وي ګډاګی وي خلک هغه ته ډېر ورسېږي ځکه خو هغه یو څه پنځه پیسې لري په دې خاطر باندې احترام کوي خو په تیرو زمانو کې چې د اسلام او د ایمان قوت زیات و د ایمان جذبه زیاته وه چې داسې یو بدعمله څوک به یې ولیدي په جنازه کې یې ګډون نه کاوه تر داسې اندازې پورې هیڅوک د دا سړي د جنازې لپاره پیدا نه سو بالاخره مور یې په خپل کور کې قبر په یوازې وکاندي دا خپل زوی یې ښخ کړي بل هیچا ګډون نه پکښې وکړي ځکه دی ډېر برعمله انسان د څو ورځو وروسته یو چا په خوب ولیدی پوښتنه یې ځینې وکړل چې الله څه معامله در سره وکړل تا خو ټول عمر په ګناو په نارواو کې تېر کړي وه ده په جواب کې ورته وویل چې الله زه وبخښلم الله ما ته ډېر نعمتونه راکړه هغه سړي پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه الله عز وجل وبخښلې او ولې نعمتونه دله درکړه ده په جواب کې ورته وویل چې زه خو رښتا هم ډېر سخت ګناهګاره وم بدکاره وم بدعمله وم مګر کله چې به زه ماښام پر ځای باندې پرېوتلم څو خبرې به مې د ځانه سره کولې یوه خبره به مې دا کول چې ای الله ته زما پر زړه باندې علم لرې چې زما د فاسقانو فاجرانو ګناګارانو سره ډېر سخت بد کېږي او خپله فاسق یم خپله ګناګار یم یا الله ته پر ما باندې علم لرې او دوهمه خبره به مې دا کول چې الله ته زما پر زړه باندې ښه علم لرې یا الله ته زما په زړه باندې ښه خبر یې چې زما نیکان انسانان صالحان انسانان مؤمنان انسانان ډېر خوښیږي مګر زه خپله صالح مؤمن نه یم ګناهګار یم بدعمله یم درېیمه خبره به مې دا کول چې ای الله که چیرې ته ما دوزخ ته واچوې د خپلو عملونو په سزا مې ورسوې دغه زما عذاب او دا زما دوزخ ته غورځېدل ای الله که چیرې تا ته ګټه یو څه رسوي لږه یا ډېره یا الله د سمې دوزخ ته واچوې زه هیڅکله تا ته تاوان نه رسوم او که چیرې ته ما ته جنت راکې ما ته په جنت راکولو سره ما ته په جنت کې په کور راکولو سره یا الله ستا په خدایي کې یو څه کمښت راځي یو څه تاوان راځي یا الله زه جنت نه کوم مګر ای الله که چیرې ستا خدایي دومرې لویه وي چې ته ما عذاب ته واچوې دوزخ ته مې واچوې ستا په خدایي کې یوه ذره تغییر نه راځي یوه ذره ګټه نه راځي نه یوه ذره تاوان راځي ستا داسې پوره او کامله خدایي وي او ته چې ما جنت ته واچوې ستا د درباره څخه یوه ذره شی نه کمیږي نو ای الله ما د عذاب څخه وساته نو ای الله ما ته جنت راکړه هغه زما په زړه باندې خو ستا علم شته چې د فاسق یم د فاسقانو څخه مې بد کېږي او صالح نه یم صالحان مې خوښېږي او که مې دوزخ ته واچوې تا ته یوه ذره ګټه نه رسېږي او که مې جنت ته واچوې یوه ذره تاوان تا ته نه رسېږي نو یا الله داسې عمل را سره وکړه ستا خدای ته نه ګټه رسېږي نه تاوان رسېږي ستا خدای یو کامل پوره او ډیر بی نهایت لوی دربار دې دی نو یا الله ما د عذاب وساته جنت ته مې واچوه نو هغه مړ سوی کس ویل چې ما به هر ماښام چې په کله پر ځای باندې پرېوتلم دغه څو جملې به مې د ځانه سره ویلې کله چې زه مړ سوم نو زما په جنازه کې هیچ چا ګډون نه کوي خلکو چې دا بد عمله و ټول عمر یې په ګناو تېر کړی و بیا چې په قبر کښې کښېښودل سولم هاتفي ږغ ماته وسو چې دا زما هغه بنده دی چې یوازې او یوازې زما دربار ته راغلی دی ځکه ده په خپلو جملو کې دا ویلې وه چې یا الله چې ته زما سره دا څه ونه کړې نو زه چیرې ولاړ سم د چا دربار وټکوم او آیا یو بل څوک شته چې پر ما باندې رحم وکړي ده په خپلو خبرو کې دا خبره هم زیاتوله نو هاتفي ژغ وسو چې تاسو زما پر بنده باندې رحم وکړي ځکه دا زما هغه بنده دی چې زما دربار یې راټکولی دی زما دربار ته راغلی دی زما د دربار پر دروازه یې غاړه ایښه ده او بل ځای دربار نسته چې دی ورسي دی پناه وروړي او دی دې د عذابه څخه خلاص کړي نو الله جل جلاله رحم را باندې وکړي د عذابونو څخه یې خلاص کړم دا د الله رحم دی نو چې دا د الله رحم دی همدا وجه ده چې دا حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي وایي الله وایي وایي زما هر بنده که زما اطاعت کوي زه یې خبره منم هر څه چې ما ته وایي زه یې دعا قبلوم او که چیرې یو څوک زما سره محبت کول غواړي زه هغه خپل محبوب ګرځوم او که څوک زما څخه یو څه غواړي د دنیا یا د آخرت الله وایي زه ورکوم او که یو چا ګناه کړې وي زما څه بخښه وغواړي زه حتما بخښه ورته کوم عفه ورته کوم دا د الله عز وجل رحم دی بلکې هر څومره ګناهونه چې د یو انسان څخه سوي هر کله چې د الله جل جلاله دربار ته راسي او د الله څخه یو څه وغواړي الله جل جلاله د ده دغه غوښتنه مني او څه چې یې غوښتي وي الله جل جلاله یې وله ورکوي نو راځو آخرو خبرو ته دا چې د الله عز وجل دومرې لوی رحم دی او دومرې لو خدایي یې ده او یو داسې ذات دی چې د ده په مثل باندې په عالم کې بل ذات نسته او یو داسې ذات دی چې موږ یې پیدا کړي او یو داسې ذات دی چې موږ هیڅ چاره نه جن لرو آخر آخر به د داسې عظیم ذات حضور ته درېږو حساب کتاب ولور کوو او بله لاره د وتلو هم نسته نو راسې د غفلت څخه لاس واخلو په پوره همت باندې هغه اسباب و وسائل چې الله راکړي دي موږ ته هغه په کار واچوو د الله جل جلاله رضا خپله کو او الله زموږ څخه پوښتنې هم د دې اسباب و وسایلو کوي ځکه آیات کریمه ان السمع والبصر والفؤاد بېشکه زړه سترګي او د انسان غوږونه د دې هر یوه سوال د انسان څخه کیږي او دا انسان ته ویل کیږي چې لاسونه دې په کومه طریقه کې استعمال کړه سترګې دې په کومه طریقه کې استعمال کړه زړه او فکر دې په کومه طریقه کې استعمال کړي چې د دې اسباب او وسایلو پوښتنه زموږ څخه کیږي نو دغه اسباب او وسایل به د غفلت پر ځای باندې په کار باندې واچو د الله جل جلاله رضا به خپله کو نو د دنیا ګټې به مو هم نصیبې د آخرت ګټې به مو هم نصیبې پر ځان به مو ظلم نه کړي بلکې ځان ته به مو ګټه رسولې وي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین پګریوان کې د سر کښته کمومینه د نشای چې غافل یل دینه د ازار د مومنانو څه توبه کړه ټول حقوق د هر مسلم ته ور پوره کړه برابر